بسم الله الرحمن الرحيم باب اذا نوى بالنهار صوما دا کتاب الصوم شروع دی په دې کې دا باب نمبر 21 دی حدیث نمبر 1924 دی باب کې د باب معنا دا دا کې یو سړی نیتو کې د ورځي د روجي مطلب سبا شوه دی او د صبح صادق نه بعد یو سړی که د روجي نیت کین نو آیا دا روجه کیږي نو د نفلو د روجي باره کې دا راضی په دې د ټولو اهل علم اتفاق دی چي که سبا راختلی وي تر دې چي نور راختلی وي او يو سړي خوراک نه وي کړی اوبه نه وي څکلي او دی د دغه وخت نه د دغه ورځي نيت کوي نو دا روژه ادا کيږي هر چي د رمضان فرضي روژي دي نو پای کي که يو تن هغه له پکار دا دی چې یو تن هغه د شپې نه نیت وکړي امام ترمذی د عمدہ روایت راوړې دی امام ترمذی روایت راوړې دی چې که یو سړی د شپې نه هغه نکم روایت کې چې دا راځي چې من لم یجمع الصيام قبل الفجر فلا فلا صيام له چه یو سړی د روژی نیت دا د فجر نه مخکی ونه کی مطلب د شپی نه ونه کی نو فلا صیام له نو داغه روژه نه کیږي نو امام ترمذی وی چې دغه روایت تعلق د رمضان سره دی دارنګ د دا رمضان که قضایی روزه نیسی بعد کی یا که یو سړی د نظر روزه نیسی په ځان روزه منلې ده نو په دې ټولو صورتونو کي هغه به د شپې نه نیت ضروري دی مطلب د فجر نه مخکي د فجر نه مخکي نیت هغه ضروري دی او هغه وی و اما صيام التطوع هر چی نفلی روزه ده امام ترمذی وی نو فمباح له ان ينويه بعد ما اصبح نو د د لپاره جایز دی چې د د سبا د راختو نه بعدم نیت کولی شي دلته امام بخاری د دغه نفلی روجي متعلق خبره کوي خ نو باب اذا نوا بالنهار صوما د روجو د شپږ قسم دي یو مثلا د رمضان فرض روجه ده یو دا چې یو سړی د رمضان د روجو قضا را ګرځي او یو دا چې یو سړی د یو خاص ورځي د غیر روجه اومني چې زه به په فلانکې ورځ باندې روژه نیسم خاص ورځو یا د خاص هفتی یا د خاص میاش یا یو سړی سه مطلق نظرو منی چې زه به دومره روجی نیسم او یو سړی د د کفاری چې کومې روجی دی هغه نیسی مثلا په روجه کې کورواله کړي دي په د باندې کفاره راغلي یا قتل خطا و غیره په هغه صورتونو کې نو یا په زهار کې نو په دغه ټولو کې په باقی مانده ټولو کې د شپې نه نیت هغه ضروری دی او هر چی په نفلو کې نو په نفلو کې توسع ډیره ده گنجائش ډیر دی نو پای کې که یو سړی څه خوراک اسکا کې نه کړي مثلا یو سړی را پاسې ده او غرمه شوی ده غرمه شوی ده یو لس بجې را پاسې دی وی چې راسم دا دومره وخت دا را شم د سي تیر شوی دی ما خوراک اسکاک نه دی کړي راشه اوس په یو لس بجې بس د دې وخت نه روجه شه بس باقی مانده ورځ دم خوراک نه کوي او د د نفلی روجا هغه به وشي نو اذا نوا بالنهار صوما کله چې یو سړی نیت کوي بالنهار د ورځې صوما د روجي نو دا په نفلو کې جایز ده څنګه چې په نفلو کې په منځ کې توسع ده کدی یو سړی د قبلینا مخ بل طرف ته يي نو هم جائز ده په نفلو کې استقبال د قبلي ضروري نه دی دارنګ په نفلو کې قیام ضروري نه دی که یو سړی په سورلۍ ناشته گاڑی کې روان دی بس نفلونه دی کوي وقالت ام الدرداء ام درده فرمای کان ابو الدرداء یقول ابو درده با راغه یقول ویل به عندکم طعام خوراک سشتا نو اول ګوره د روجی نیت نشتا خوراک شته دی فإن قلنا لا چې موږ به ویل چې لا نشتا نو قال ویلی فإني صائم يومي هذا ز زما د نن ورځې روزه ده نو که مثلا د ورځې براغه سار کی اته بجې نهه بجې نور به راختلی وو خوراک شته نشته د زما د نن ورځې روژه ده نو بعد کې ان روژې نیت کړی دی او دا یوازې د ابو درده صحابي نه نه بلکې وفعله ابو طلحه و ابو هريره و ابن عباس و حذيفه رضی الله عنهم د دې صحابو نه هم دا عمل منقول دی حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة سلمة ابن الاقوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا نبي عليه الصلاه والسلام یو منادی هغه اولیګ یو تنی اولیګ صد پار ینادی فناسی چې هغه په خلکو کې دا اعلانو کې یوم عاشورا د عاشوری پورز باندې نو د عاشوري په ورځ باندې اعلان کی او دا د شپې نه دی بلکې د عاشوري په ورځ باندې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام منادی ته ویل چې اعلان وکړه چې ان من اکلا چا چې خوراک کړي دي نو فل یتم نو پکار د چې هغه دی دا نور ورځ دا هم داسې پوره کی یعنی بغیر د خوراک نه که چا خوراک کړیم دی نو باقی مانده ورځ دی دا ورځ پوره کی بغیر د خوراک نه یا شک دراوی دی چې فلیتم نه بلکې فلیسم نو هغه دی هم روجه کی که چا خوراک کړی دی نو لکه د دې کې هغه ړومبنۍ معنا چې موږ فلیتم کې وکړه نو په کار ده چې هغه اوس روجه ونیسي مطلب دا دی چې باقی مانده ورځ د خوراک نه کوي ومن لم یاکل ځکه د عاشوري د غروجي وجوب هغه مخکې تیر شوی دی د باب په سر کې ومن لم یاکل او چې چا بالکل خوراک نه کړي نو فلا یاکل نو هغه د خوراک نه کوي نو دا اوس ګورا کچا خوراک کړي دي اگر هم د خوراک نه منی شي او چې چا خوراک نه دی کړي نو او رس پر راختلې ده نو هغه دی اوس روجه کی فلا یاکل خوراک دی نه کوي خوراک دی نه کوي نورستو یعنی هغه روجه هغه نیولې شوی ده باب الصائم یصبح جنبا باب دې په بیان د دې کې کې یو روزجار اغه یصبحو سبا کی جنوبن په حالت د جنابت کی نو آیا د د روزه کیږي او کنه دا یو ډیره ضروری مسله ده او اکثره خلک د دې د وجنه ډیر په اشتباه کې پراتی چې یو سړی د شپې د کورواله وکي او یا مثلا یو سړی باندې د احتلام د وجه نه غسل په ووړي نو آیا د راپاسې د پښمنه و غیره د کوي اوس په دغه وخت کې د سره د غسل وخت نشتا د لمبا وخت سره نشتا او سبا پی راخیږي نو آیا که سبا پی روخیږي او د روجي وخت شروع شي نو آیا د غسل دا غینه بعد کولی شي نو په دې روایت کې دا راځي بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د بیبیانو سره کورواله به وک دا غي د وجه نه به جنوب شو او غسل به بیا د فجر نه بعد کو دا یعنی همیشه نه بلکې دا للجواز دی او دا جایز ده تر دې چي تا ته هغه تار سپين د تار تور نه ښکاره شي، مطلب دا چي د د تور تار د اخري لمحې پوري ته خوراک کولای شې، مثلاً مثلاً لکه نن سبا فجر چي دی نو موږ به د نن ورځې مثال ورکو لکه نن سبا فجر چې دی نو دا په چار چون باندې که د کور والا سره جما کوي هغه جایز ده خو اوس یو سړی ټیک ته خوراک او اسکا خو په مغه لمحه باندې بند شو لیکن یو سړی په دغه لمحه باندې د جما نه فارغ شو مثلا نو اوس د غسل د پاره مزید وخت درکار دی منځ کې پکې داسې وخت شته دی نه چې یو سړی دلته د کور والا د کوروالی نه اوسګار شي او بل طرف ته په منځ کې داسې یو ټیم دی چې هغه د دغه د پاره یو لکسات بعد به فجر داخليږي نه په یو لمحه شپه ختم شوه تور تار ختم شو په بل لمحه سپین تار هغه شروع شو په منځ کې ټیم شته دی نه او قران وی چې خوراک سکاک تر دغه لمحه پوری او دارنګي د خپل اهل سره هغه ملاوي دلم تر دغه لمحه پوری جایز دی نو لا محاله غسل با هغه بل وخت باوړي هغه به د فجر نه بعد راځي نو قرانم په دې باندې په دغایت کې ای کې جواشتا او په دې باندې د نبی له صلوات والسلام عمل هغه هم دلیل دی نو چې یو تن روزدار هغه سبا کی جنوبن په حالت د جنابت کې نو دا جایز ده حدثنا ابو هرره رضی الله تعالی عنہ با په دې باب کې فتوا ورکوله او د حدیث په کتابونو کې داغنا دا روایت دا راځي مثلا من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم من اصبح جنبا فليفطر یو سړی د جنابت په حالت کې سبا کی نو هغه د دغه ورځې روزه اغننی سی او هغه دی په کار ده چې روزه دی هغه ماته کی لکه داسې قسم روایت هغه راځي نو یا خدا دا چې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د روایت مطلب دغه د دې اصل معنا دا ده ځکه وجه دا ده چې د د قران آیتم پاغه باندې استدلال کوي نو یا خدا غ روایت معنا دا ده کې یو سړی سبا کی په حالت د جنابت کی مطلب دا یو سړی د د صبح صادق نه بعد د د کوروالی د وجنه د جنوب شي نو د د دغه ورځي روزه نه کیږي یو سړی دا غي نه بعد لکه د روزي په حالت کې د د خزي سره کورواله وکي نو د دغه ورځې روجا هغه کیږي نه نو البا دا روایت د نورو روایتو سره لکه دی روایت کې چې د عائشی او د ام سلمی دا روایت راځي دی سره به معنا یو شي خ او یادا چې دغه کوم روایت ته د ابو هريره من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم نو دغه روایت مرجوح دی او د ام المؤمنین عائشه او د د ام سلمې رضی الله تعالی عنها چې دا روایت ته دا راجح دی د دیو جن امام بخاری دلته اشاره کوي د باب په اخره کې چې ول اول اسند کم چې د عائشه او د ام سلمې روایت دی نو دا زیات مستند دی سندن هم قوی دی او بل دا ده چې د قران سره موافق هم دی د معنا په لحاظ سره او بل دا ده چې د حدیث چې کوم راوی دی یا راویه ده نو هغه د حدیث احوال ته وګوري داغه حالت ته وګوري نو هغه پاغي بانی زیات واقف دي چونکه دا د کور خبره ده نو په دې کې د کددي روایت ته ترجیح حاصله ده څنګه چې مثلا په حدیث د مسلم کې راځي د عائشه رضی الله تعالی عنها نه تپوس شوی و د چې مسافر څومره ورځي موزه چولې شي په موزه باندې مسه کولې شي او مقیم د پاره سو ورځي دي ناغي او ته ویل چې دا خبره ته د علی رضی الله تعالی عنہ نه ته پوسو کا زکه وجه دا دا چې په سفر کې لکه صحابه کرام سړی به وسرو نو عائشه او ته وی راوی ته سائل ته چې ته د علی رضی الله تعالی عنہ نه په دې باب کې ته پوسو کا هر چې د کور احوال دی مثلا د تهجد عبادت ته د شپې عبادت ته د شپې اسکار دی دارنګ د شپې دا د د خزی او د خاوند چې دا کم بازي خبرې دي نو په دې کې به په ازواجو او په امهات المؤمنین دا غي روایت ته ترجیح حاصلوي نو ابو هريره به فتوا ورکول چې دا نه کیږي نو دغه روایت د ابو هريره د دې روایتو مقابله کې دغه مرجوح دي او یادا چې منسوخ دي د سره حدثنا عبد الله ابن مسلمه عن مالک عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة انه سمع ابا بكر ابن عبد الرحمن قال كنت انا وابي حتى دخلنا على عائشه ابو بکر ابن عبد الرحمن وی چې زه او زما پلار عبد الرحمن ابن الحارث د د دا پلار د ابوبکر پلار عبدالرحمن اخبر مروان د مروان له خبر ورک مروان دا د بنو مینا د مدینی گورنر دی د مدینی گورنر دی او اگرچی سیاسی سړی دی خو چونکه په هغه زمانہ کې د علم چرچا وا نو کم چی داسې د د بادشاہت د خاندان سره هم تعلق ساتي علم نو دا با غمالدار خلکو اغي به هم زده کو نن علم د دې د وجنه د خلکو په نظر کې اغسپک دی چې کم چې غټان خلک دي نو اغا دنیاوی علم طرف ته توجه ډیری لیکن دین طرف ته غنه دا کیږي د دې وجنم دین کمزورې دی او دین ته خلک ډیره توجه نه کوي په هغه وخت کې خلکو بدای یو افتخار غنو خلکو بدای یو یو عزت به ځان لګړو یو شرافت به ځان لګړو نو مروان رستو به خلیفہ شوی هم دی په دغه وخت کې د مدینی گورنر دی دله خبر ورک چې ان عائشه امام بخاری دغه روایت راوړی دی ان عائشه و ام سلمہ عائشه او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها اخبرتاه د دوانو خبر ورک دی عبدالرحمن لا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یدرک الفجر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به سبا روخت یدرک الفجر راګیر بکدل رسبا یعنی په دبا سبا روخت وهو جنوب من اهله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په په حالت د جنابت کیو من اهله د وجی د کوروالی نه د خپل اهل سره یعنی د د خپل بیبي د جما د وجه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنوبو ځکه نورو روایت کې به مخکې راشي چې په پیغمبرانو باندې باقاعده تاکید ذکر کوي چې په انبیاو باندې احتلام ناراضي ځکه احتلام یو خدا د کمزورتیا داغي هغه سبب دی او انبیاء علیهم السلام الله د داسې کمزورو نه ساتلی دي بل دا ده چې په نورو روایاتو کې راځي چې انبیاء علیهم السلام له الله یو یو قوت ورکړي وي نو دا غي سره به منافی دا خبره راځي بل دا ده چې دا احتلام دا د شیطان داغه د د عمل دخل د وجه نه نو د دې وجه نه پای کې بیا دغه خبره راتله نو انبیاء علیهم السلام باندې او دای خو چې کوم په په خوب کی او په دغه حالت کی هم هغی ته کوم احکام راځی نو هغه هم وحی وی ددی وجه نه الله یی حفاظت کوي وهو ددی وجه نه دا من اهله قید لګی وهو جنوب من اهله او پیغمبر به په حالت د جنابت کی وو د خپل اهل د وجه نه ثم یغتسل بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل وک پس د سبا نه د سبا د راختلو نه ويصوم او روزه به منی ولې وا وقال مروان مروان چې کله د عبدالرحمن نه دا خبره واوریده نو وقال مروان لعبد الرحمن ابن الحارث مروان عبد الرحمن ابن الحارث ته ویلی چې اقسم بالله زتاله په الله قسم در کوما یعنی استاد په الله قسمی چې لتفزعن بها ابا هريره چي ضرور به ضرور ته ويروه په دې روايت سره ابو هريره يعني مطلب دا ابو هريره به ددې خلاف فتوه ورکوله چي يو سړی په هغه باندې سبا راوخته نو هغه دغه ورځې روژه هغه نه کیږي نو هغه ته هغه ته دا خبره وکا چې د دې روایت په اوریدو سره هغه لګ او یریږي ځکه عبدالرحمن دا مروان او ابو هريره په خپل منځ کې ډېر ښه دوستانم دي او مروان صحابي خدینه خو د به د صحابي هغه قدرم کو احترام بهم کو او ډیر خپل منس کی یو تعلق هم او ازادي هم وا نو ته په دی باندې ابو هريره او يروا چې ته خود صفات ورکی او حالانکه د عائشه او د ام سلمې داغي خبره داسې ده دا و مروان یوم اذن علی المدینه او مروان په دغه وخت کې د مدینی گورنرو فقال ابو بکر نو ابو بکر وی د عبدالرحمن زوی فکره ذلک عبدالرحمن نو عبدالرحمن دا خبره هغه ناپسند او غنله ځکه ابو هرره صحابي دی مشر دی نو ټیک ته مروان خو دا خبره وکړه خو لکه داسې خبره ابو هرره ته کول دا ټیک نه ده د ادب نه خلاف ده د پیغمبر صحابي دی په ذوالحلیفه مقام کې موږ ملاو شو اسی تقدیرا نو قسمتا وکانت لابي هريره هنالك ارض او ابو هريره التول دی راغلی ځکه ابو هريره په غزه کې زمکه ونه دا غزمکو کتو لراغلی نو د دې الته ملاقات شو فقال عبد الرحمن لابي هريره عبد الرحمن ابن الحارث ابو هريره ته وی چې اني ذاکر لك امرا زه یوه خبره تا ته یادونکی یم، ذکر کوونکی یم تا ته یو خبره یعنی هغه حدیث، ولولا مروان اقسم علی فیه که مروان ماله پای کې قسم نه وی راکړی د الله نو لم اذکره لک نو ما به هغه خبره تاسو ته د ادب د وجې نه ما به نه وی کړی. دا نه چې ما به تسره نه وې کړې خو هغه قسم را کړې دی او نو ما به که دا قسم نه وې نو ما به تاسو ته د ادب د وجې نه ځکه تاسو احترام هغه لازم دی نو ما به تاسو ته ادبن هغه نه وې ذکر کړې ځکه چې دا داغي برعکس خبره راتله ابو هريره به یو فتوا ورکوله او دا دا روایت داغه د فتوی خلاف دی نو فذكر قول عائشه و ام و ام سلمہ نو هغه ته د عائشی او د ام سلمې دا قول دا یو ته ذکر ک نو فقال نو ابو هريره ویلی کذالک حدثني الفضل ابن عباس او فضل ابن عباس دام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اهل بیت نه دی اوم د غرنګي ما ته حدیث بیان کړي دی فضل ابن عباس او پای کې دغه دا چې دا غرو جن کیږي یعنی زه چې دا خبره کومه نو زم د ځان نه دا خبره نه کومه بلکې ما چې دا فتوا اختیار کړې ده نو دا د اهل بیتو دا غي دا غ روایت د وجنه چې فضل ابن عباس د عباس زوی دی او دا غ نه ما دا خبره اوریدلې ده خو لیکن دی کتاب کې په دې نسخه کې وهو اعلم نو کچرته وهو اعلم شي نو به بد دې معنا دا شي چې چونکه فضل ابن عباس اغم خپوی دی یعنی د اهل بیت نه دی نو د دې وجنا ما د خپل قول داغه په په قول او داغه په روایت باندې اختیار کړی دی خو لیکن بل بل نسخه کې دا راځي وهن د هو په زبانه هن یعنی دی امهات المؤمنین ته اشاره ده وهن اعلم یعنی هر چې زما فتوا ده نو هغه د فضل ابن عباس داغه پر روایت باندې بنا ده خو لیکن هر کله چې استاد خبره وکړه نو وهن اعلم په دې باب کي د ام سلمي او د ام المومنين عائشي د هغي خبر هغي ښه پوهيږي يعني هغي ښه پوهيږي يعني ابو هريره د خپل قول نه رجوع وکړه آسان مطلب يې دا دی وقال همام وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريره او ارچ د ابو هريره خبره ده نو هغه په دې سندونو سره چې همام او ابن عبد الله ابن عمر اغي د ابو هريره روایت کوي چې کان النبی صلی الله علیه وسلم یامر بالفطر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حکم کو د روزي په ماتې دو باندې یعنی چې داغه د دغه ورځ روزه نه کیږي خو امام بخاری وی چې ول اول اسندو هر چې د ام المؤمنین عائشه او د ام سلمې چې دا کوم لومبنه روایت ته نو اسندو د غډیر مضبوط ته یعنی دغه د سند په اعتبار باندې ډیر مضبوط ته د معنا په اعتبار مضبوط ته او دغه د سند په اعتبارم ځکه پدی کی د د ام المؤمنین او د د د عائشی او د ام سلمی چونکی هغه په خپل او بل د سی روایت کوي چې پای کې لکه په خپل د بیبیانو داغي هغه مبتلا کیدل دي نو د دې وجنه دای خبره لبا ترجیح حاصلوي باب المباشرت للصائم مباشرت بشرا اصل کې سرمن ته وي مباشره باب مفاعله ده د د خزي او د خاوند د یو بل سره بدنونه لګول نو آیا د روجي په حالت کې دا مباشرت دا د روجدار د پاره او د دینه مراد دا دی چې آیا روجدار د روجي په حالت کې بغیر د جماع نه دی د خپلې ښځې سره بدن لګولی شي اوده کېدی شي او بالکل اوده کېدی شي بلکې دا دا مباشرت خو اصل اطلاق دا دی که بغیر د د جامع نه مطلب دا دی که دا د بدن دا سرمنی که دا د یو بل سره براه راست هم ولګي بغیر د جامع نه نو هم جایز ده صرف چې کوم هغه جماع ده کوم ته چې مباشرت د جماع وي مباشرت فاحشه وي هغه جایز نه ده یعنی کورواله هغه جایز نه دی نو باب المباشره للصائم د روزدار د پاره د خپل خزي سره بدن لګول د روزي په حالت کې دا جایز دي او جایز دي وقالت عائشه رضی الله عنها د عائشه رضی الله تعالی عنها دا جواب او دا سوال حکیم ابن عقال د تپوس کړیو چې ما يحرم عليه من امراتي چې د روجي په حالت کې په د باندې د خپل خزینه سشي حرام دي نو عائشه ته دا جواب ورکړي وقالت عائشه رضی الله عنها او دا تحاوی ذکر کړی دی عائشه رضی الله تعالی عنها ته په جواب کې ویل چې يحرم عليه فرجها حرام دی په د باندې په حالت د روزه کې فرجها داغه فرج یعنی جما په حرام ده ها البته یو زیو د کېدل هغه جایز دی خو البته احتیاط په دې باب کې دی چې انسان د روزه په حالت کې د دې نزان وساتي یو خو د دې د وجې نه څنګه چې هغه مخکې د روجې په فضایلو کې منګه دا ذکر کړیو چې الله فرمایي چې زما دا بنده زما د وجې نه دا خپل شهوت او دا سیزونه پریدي نو یو خو به د هغې سره موافقت راشي بله دا احتیاط په دې کې دی چې انسان هغه چرته د دې نه مخکې تجاوز نه کی او چرته دی په جما کې واقع نشي او د هغې د وجې نه ګناهګار نشي نو دا عمل صرف د جواز د پاره دی بازی کار د جواز د پاره ای هغه سنت نه یو سړی پاغي باندې داسې عملو کی مخکې تیر شوی او چې نبی له صلوات والسلام د جواز د پاره په ولاړ باندې امتیازم کړی دی نو دا ټول د جواز د پاره دی حدثنا سليمان بن حرب عن شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت کان النبی صلی الله علیه وسلم یقبلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغبا خکلول خپل بیبي په حالت او وصائم ويباشر او داغه سره به بدن لګاو او وصائم په داسې حال کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بروجو نو سوال دا راځي چې که یو سړی د دې په حالت کې او به د نبی رسول الله والسلام قوت او طاقت هم ډیر دی نو آیا بدی کې لکه دا نه دا چې روزه په دې باندې خرابيږي نه یا یو سړی کې دی شي د دغه نه د دغه تقبیل نه او د بدن د لګیدو نه کې دی شي انسان د د جماع طرف ته تجاوز کی نو عائشه دا غي سوال جواب کوي وکانا املککم لاربه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه ډیر مالکو ستاسو په نسبت باندې اغه ډیر قدرت لرون کیو ستاسو نه لاربه په خپل حاجت باندې یعنی په هغه خپل حاجت باندې چې انسان ته کم حاجت وي نو په هغه حاجت باندې ډیر قدرت لرونکي استادو نه یعنی په هغه ډیر قابو د پیغمبر او داغه د یو سیزنا د ځان د منې کولو داغي قدرت او داغي طاقت هغه ډیرو امام بخاری د د الفاظ ور سره داغیم وضاحت کوي او د قران آیتونه مو سره غ ذکر کوي د دې نه اشاره دې کې بار بار موږ مخکې هم دا خبره کړې ده چې په حدیث باندې یو سړی کما حقه ال پویږي چې دیو سره د قران د آیتونو نه د الفاظو نه دی خبردار وي وقال قال ابن عباس ابن عباس فرمایي چې چی غیر اولی الاربا نو د اربا معنا حاجت چی داسی بوډاګان چی داغی د سنگ چی پاغه ذکر ازی او التابعین غیر اولی الاربا یا آغا خادمان یا آغا بوډاګان چې هغه نوی خاوند د حاجت چې داغي نکاح ته حاجت نه مطلب شاوت و غیره نه نو کې یو زنانه داغي نه پرده نه کوي او اغي تاغه دای مخامخ اغه خپل زینت و غیره غخ کار کوي نو هغه پروا نشتا خو بهرال منګل توایو چې داسې بوډاګان نن سبا نشتا او یا د اربه معنا احمقم دی یعنی احمق امغه معنی کړي د چې لا حاجت له فی النساء او یا داسې ناپوی وي چې نوی حاجت اغله فی النساء په زنانو کې یعنی داسې کس نه ک زنانه پردهونه کی چې ناپوی دی او داغه یعنی د زنانو د سره اړو لپاره دغه معاملاتو پوی کی نه حاجت نشتا او جابر ابن زید وی په بعضې نسخو کې دا فتوا په دې باب کې هم راځي او یا په دې بل باب کې راځي بهرحال دواړو سره مناسبت دی جابر ابن زید تابعی وی چې ان نظر که یو سړی د روجی په حالت کې د نظر کی زنانو ته یا د زنانو بعضی خاص اندامونو ته فامنا او د دنه په دغه کتو سره منی لاړه نو دا غینه مراد یعنی یو د دینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخکولوله بازی بیبیان خپلی یعنی یو یو د بیبیانو نه بخکولوله او هو صائم په داسې حال کې چې هغه بروجو ثم ضحکت عرووی د عائشی چې کوم خورې دی چې ثم ضحکت عائشه چې په کله دا روایت بیان کړو ثم ضحکت او بیا به وخندل د خندلو مطلب دا دی چې په خپل یا خود عائشه تباغه وخ رایات شو او مراد به د بعد ازواجهینا داغي خپل ځان مرادو خو لیکن کنایه به وکړه نو کله کله انسان بلته خبره بیانې نو د شرم د وجنه انسان او خاندي یا او تاغه حالت را یاد شي ثم ضحکت بیا به او خندل نو داغه د وجنه به او خندل حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام ابن ابي عبد الله حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب ابنه ام سلمة عن امها زینب چې د ام سلمې رضی الله تعالی عنها دا غي لور ده نو هغه وی قالت بینما انا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الخمیله په داسې حال کې چې زبد الله د پیغمبر سره فی الخمیله په یو صادر کیوم خا انفستی ولی حیز دی راغی نفاس په معنا د حیز بانی نو ما به ویلی او نو فدخلت معه نو ما با خپل جامع د تړلو نه بعد زب بیا رانن وتم د نبی له صلوات والسلام سره فل خمیلتی پاغه صادر کی وکانت هی و رسول الله صلی الله علیه وسلم او ودا ام سلمہ او نبی له صلوات والسلام یغتسلان من اناء واحد نو پدی کی او دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې غسل به کو د من انا ان واحد د یو لوخي نه وکانه یقبلها وهو صائم په دی باندې امام بخاری باب تړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خلول به د ام سلمہ په داسې حال کې چې هغه بروجو او موږ مخکې د یخت سلان من انا ان واحد د دې معنی کړي وا چې دینا دواړه مراد دي یا خدا مراد دی چې لوخې به یو نو اول به یو غسل وک بیا پای کې لیوب پاتې شوي بل به غسل وک دام ته مراد دي او د دوانو د پاره دام جایز دي چې په یو وخت کې دوانه د یو لوخې نه دا غې نه غسل کوي یختصلان من اناء واحد باب اختصال الصائم د روزدار د پاره غسل کول د روجدار د پاره غسل کول په په حالت د روجه کې دام جایز دی که یو سړی د روجي په حالت کې هغه غسل کوي مثلا یو سړی او به ک فرضي روجه ده ک نفلی ده دارنګ کې یو سړی د مثلا ګرمي ده اوړې دی او د د یخوالی د پاره د بدن د یخولو د پاره د لامبلی شي او لامبلی شي دا ټول دا جایز دي ځکه بعضی روایتو کې دلته امام بخاری په دې باب قائمول سره د بعضی هغه روایتو ضعف ته اشاره کوي چې په کومو روایتو کې دا راځي چې په حالت د روزه کې غسل دانه دی پکار وبل ابن عمر رضی الله عنهما ثوبا وبل ابن عمر رضی الله عنهما ثوبا او لوند ک عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ثوبا جامع لوند کړه فالق علیه پزان باندې راواچول او هو صائم په داسې حال کې چې ابن عمر اگر وجو لمد کپڑے وسړې پزان باندې چولې شي ودخل الشعبي الحمام یو سړی مثلا دا نه وی چیرې په روجه کې خو اصل کې تند مقصود دی یا په یو روجه کې خو یو سړی چې سمرا لک سخت په ځان تیر کی نه نه چې کوم سخت تا د شریعت ویلی دی بس هغه اختیار کا دا غي نه علاوه کې یو سړی ایسی ته سملی سملی دی دارنګ کې یو سړی په ځان باندې لون صادره غاچي بره پکې ځان ته لګولې دی قیدی ودخل شعبی الحمام او شعبی اغه لوی تابعی اغه غسل خانی ته دن نشه او هو صائم په داسې حال کې یعنی حمام کې به تش لمبا کېدله حمام ته دن نشه د لمبا د پاره په داسې حال کې چې اغه روجو وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس غوي لا باس ان يتطعم باک نشته که یو سړی اوسکی القدره کټوی یعنی کټوی زنانه هغه د دغه د پاره د مالګې د کتو د پاره نو په دې معمولی ګوتې سکلو باندې روزه نه ماتیږي باک نشته که اوسکی کټوی او شی یا بل یو شی هغه اوسکی مثلا یو سړی بازار ته تللی د روزه ده او معمولی لکه یو شی په جبه لوروړي دوباره توکا مطلب دا دی عام طور باندې یو سړی چې کله پروژه کې راپاسي نو د داسې سس پستی او دارنګي ګډ وډي نه پکار دادا چې یو سړی روزه کوي نو چې روزه کې د سمره تر او تازه وي لمبلی وي او دارنګي خ غوړ پړوي او خصوصا د نفلی روزو کې چې د په بل باندې اړول سره داخ کارن کې چې زما روزه ده چې هسې ریاکاري پکې رانه شي، دا نه چې هسې وچې شونډې او دی خامخا اوس بل ته دا ظاهروي چې یاره زما روژه ده، فلیصبح دهینا مترجلا، تر او تازه دې یو سړی سبا کړي. وقال انس او انس فرمایي چې ان لي ابزن زما یو لګنو لګن د اوبو لګنو ابزن د فارسی جبی روجه وما مثلا یو غټ لوخه بو ابزن بو او زباغي کې غوپه شوما و وصائم وانا صائم په داسې حال کې چې زما بروجه وا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم او دا روایت د نبی له صلوات والسلام نه ذکر کولې شي چې انه استاک وهو صائم نبی له سلام به مسواک کو په داسې حال کې چې روجه بو موږ مخکې ویلیو چې د روجې په حالت کې مسواک وهل هغه جایز دي که یو سړی دا وایي چې یاره پای باندې د خلی هغه بوی لري کومه نو د خلی بوی هغه د غاخونو د وجې نه نه بلکې هغه د معدې د وجې نه هغه وګم راځي وقال ابن عمر ابن عمر فرمایي یستاکو اول النهار واخره ولا یبلع ريقه یو سړی د د ورځې په اول کې مسواک کولی شي، په اخر کې مسواک کولی شي، په درمیان کې کولی شي، ها البته خپلې لاړې دې نه تیروي او نه دې تیرې خپلې لاړې، عطاء ابن ابي رباح وایي، ان ازدرد ریقه که چرته خپلې لاړې تیرې هم کړي، نو، لا اقول يفطر، نو زه دا نه ويم چې ګينې د هغه روژه ماته شوه، روژه بيا هم نه ماتېږي، خو احتياطاً ادغه دې لړ کړي، ځکه چې د مسواک وهلو سره خوله کې لاړې جمع شي، نو زه په ځای د دې چې تېری يې نو لړه دې کړي. وقال ابن سيرين، ابن سیرین هغه وی چې لا باس بالسواک الرطب چې پاغه تازه مسواک بانی او پاغه شین مسواک بانی چې داغي هغه خوند د دی وچ مسواک په نسبت باندې ډیر داغي ذایقه وی او هغه تریخ وی نو لا باس بالسواک الرطب چې پاغه تازه مسواک باندې باک نشتا په شین مسواک باندې هم باک نشتا کوچ نم وی قیل نو هغه نه تپوس وکړی شي د ابن سیرین نه چې له طعم دا غشین مسواک او دا غ تازه مسواک خو ډیره ذایقه وي نو په دې سره روزه نه ماتیږي نو قال نو قیاس یې وکړه چې خاص تش د ذایقې د وجنه چې ګنې دی یو شی ذایقه وي نو والماء له طعم د دې اوبو خوم یو ذایقه وي نو تی په اودس کې بیا سره خلی تا چی رنجو اچولو باندې د صائم د پاره باسن او دی باک نه دی ګڼلې حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروه وابي بكر قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنوبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې بسبا روخته په حالت د جنابت کې فی رمضان په رمضان میاش کې من غیر حلم او دا جنابت چوبو دا به بغیر د احتلام نو دا قید ذکر ذکر کوي مخکې منګو جوهات ذکر کړل فیغتسل و یصوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د فجر نه بعد غسل کو روزه به وا حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک ها البتا پاغه مزمزه کی په خله کی وبو چولو کی دارنګ پوزه کی وبا چولو کی مبالغه بنه کوي حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن سمي مولى ابي بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة انه سمع ابا بکر ابن عبد الرحمن دا مغه روایت ته كنت انا وابي ابو بکر وی زه او زما پلار عبدالرحمن ابن الحارث فذهبت معه زه دا غسر لاړم حتی دخلنا علی عائشه تر دې چې موږ عائشه لورلو رضی الله عنها قالت اغي ویل چې اشهد علی رسول الله زدا الله په پیغمبر باندې دا گواہی کوما چې ان کان لیصبح جنبا او دا ډیر تاکید د وجنا چې په دې مسله کې ډول اشتباه شته دی نه بېشکه وو نبي علیه الصلوة والسلام چې هغه به سبا که په حالت د جنابت کې او دا جنابت به د هغه وو من جماع د وجې د کوروالي د خپل بي بي نه غیر احتلام بغیر د احتلام نه ځکه پیغمبران ای سره شیطان لوبي نشي کولی ثم يصومه او بیا به د نبی علیہ السلام روزه هم وا ثم دخلنا علی ام سلمہ او د ابوبکر او عبدالرحمن وی چې بیا مونږ رالو ام سلمې لا فقالت مثل ذلك هغه هم دغه سی ویلی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين